د الہ العالمین د کتاب د اختتام سلسله کې راجم کېدلو د الہ العالمین په دربار کې سوال دی چې چا دا مهنت کړو چا قران لوستلې چا اورېدلې چا زده کړې یا دې پروګرام د پاره چا مهنت کړې دې کم خلک راغلي دي یا اوریدون کې دي کورونو کې هغه تغوږ یې خېره الله دې دا ټولو د پاره خصوصا او د عام مؤمنانو د پاره عموما ذریعہ د نجات او د هدایت وګرځي کم آیاتونه چې تلاوت شو ډیر کم نصیب وای چې دا غینه محروم پاتې شوی بیا زما مشرور محترم مولانا محمد نور زید مجدهو چې زما له طالبای دورو او دوی ټوپای چوړیر کې هغه ټیم کې امامانو دوی سروزمون ملاوي دل کې دل ملاقات بکې دو هغه هم د دې آیات تلاوت کو او دغه باره کې مختصر جامع خبر وکړي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي نو ما هم دغه آیات ولستو الہ العالمین په دربار کې سوال لې چې زما د خلینا داسې الفاظ وباسي چې کم د الله د رضا ذریعہ وي او زمونږ استاسو د نجات د کامیابی د پاره هغه ذریعہ وګرځي زمارونو یو د دنیا ابتدا وا یو د د امت محمدی ابتدا وا صلی الله علیه وسلم د دنیا ابتدا هغه داسې وا چې انساني زندگی هغه صفا ستر شروع شو نافرمانی نه وی بغاوتونه نه جهالت نه تیارې نه وی وخت تیر دو سره سره سہالات پیدا کېدل قابیل را پاسې دو حابیل هغه قتل کو آدم علیہ السلام پریشانو د غم شعرونه به ویل ګرځیده با اور ایتو وجه الارض مغبرن قبیحا د زمکه آثار په بدل لګیدل د دنیا هغه دور رو رو ګندګي طرف ته روانو د نوح علی السلام په دور کې شرک هم شروع شو اولا بیان د جهاد حکم نور اغلی د موسی علی السلام د دور نه د جهاد حکم جاری شو د دشمن مقابله شروع شو د الله حکمتو د عیسی علی السلام نه پس د نبی علی السلام دراتلو پوري شپږ سو کاله یا د یو روایت مطابق پنځم سو کاله زمانہ د فترت وحی چې پاره کې وحی بنوا د خلکو د اصلاح د پاره سنوي کتاب نه راتو نو خلک داسې طرف ته روان شو چې په مخ باندې سترګې د انسانانو وي په حلیا او اخلاق ټول د حیوانانو د د په وګو باندې سر انساني پروتو خو په هغه سر کې دماغي حیواني پراتو ظاهر کې شکل او صورت انساني ښکارې دو او هغه اخلاق سبوعي او درندگان او شیطانی جوړ شو او داغه تفسیر تاسو ټیم په ټیم باندې اوري چې خلک کم حد ته رسیدلی او معاشره کم حد ته رسیدلی و د جاهلیت غیرت هغه دا صحت تر رسیدل او په معمولی معمولی خبرو به قتلونه کېدل معمولی مقابله او د وجه نه با ټول مال حال هغه په داو باندې لګېدو خپل بدن به ټوکړي ټوکړي کېدو نبی علیہ الصلات والسلام د خپل امت د اصلاح په باره کې حیران پریشان دي سوچونه کوي فکرونه کوي سبا کیږي الله زما د امت بس جوړیږي الہ العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا یو عزتمن نظام ورکو یو ضابط حیات ورکلا یو آسمانی کتاب الله رب العزت د جبرئیل امین په واسطه باندې راوستاو چې پاره کې د عقیده پاره کې د عمل پاره کې د اخلاقو پاره کې د سیرت او د صورت د ټولو ډانچه موجود و نبی علیہ الصلات والسلام اول په خپل پاغه باندې عمل پیرا شو صحابه ته داغه سبق ورکړو او د هغه سبق د وجنا ټول صحابه د اخلاق د وجنا ټول صحابه بلکې ټول دنیا نن چې موږ د دنیا په یو ګډ کې پراته یو او د الله کتاب هم مخې ته نیولې ده دا هغه آسمانی نور او نورانیتو هغه اخلاق نبویو هغه د صحابه او اخلاقو چې نن موږ د پښتنو په علاقه کې د عجمیانو په علاقه کې د الله کتاب مخې ته نیولې ده او عقیده او د عمل اصلاح زمون کیږي د نبی علیہ الصلات والسلام اولنې دور هغه د اخلاقو روستنې دور هغه د اخلاقو اوائل د وحی چې کله وحی شروع شو امام بخاری دا حدیث ابتدا کې ذکر کړي باب کیف کان بدء الوحی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبی علیہ السلام باندې ابتدا د وحی څنګه شوی و نبی علیہ الصلات والسلام غار حرا کې ناشته ککولی بوله خدیجه الکبرى پاخ کړیو سلوک خوراک به ځان سره اوړیو سوش په ورځ به تیرې کړې اغزاد به ختم شو نبی علیہ السلام به بیا رااله شپږ میاشتې تیر شوې دي نبی علیہ السلام با داسې خوبونه لیدل چې صبح صادق نه با صفا او رښتیا قتل حیران ناس دے جبریل علیہ الصلات والسلام د الله پیغام راوړو او د سوره اقرا ابتدائی آیاتونه نازل شو نبی علیہ الصلات والسلام سوچونو کې ناس دے جبریل امین رااله د الله پیغام را ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي اقرا اے زما محبوب الولا الولا نبی علیہ السلام جبرئیل امین ته جواب ورکړي ما انا بقارئن اے زمانہ د لستلو مطالبه کون کیا ما تا د اقرا حکم او رون کیا ما انا بقار ان ما تا دلستلو چل نرازی زی امی انسان یم نا خواند انسان یم حدیث کے راضی جبریل امین نبی علیہ السلام پغی کے راولی ہو سینے سر جوخ کو زور ور کو نبی علیہ السلام نا دمر زور ور کو نبی علیہ السلام فرمائے حتا بلغنی منی الجہدو حتا بلغنی منی الجہدہ دمرا زور ما ترا کو چې زما د وجنا جبريل امين ته سخت تکلیف ملاو شو یا دمرا زور ما تا جبريل سلام را کو زما سنیلا چې د هغه زور د وجنا ما تا تکلیف را ورسېدو بیا پر خودم دویم کرت ما ته اقرا اے د الله محبوبا د الله کتاب لولا بیا نبی علیہ السلام ما انا بقار انزل استن کې نیما ما تا د لستلو چل ناراضي د پړای چل ناراضي جبرئیل امین بیا نبی علیہ السلام سینې سرا جوخته زور ور کوي تر دې پورې چې سخت تکلیف ته ملاو شو بیا نبی علیہ السلام پری دی و اقرا خلق الانسان من علق انسان د یو جمشي وینینا ابتدا کې خطرہ بیا جمشي وینا بیا مزغا بیا عظام بیا لحم ثم کسون العظام لحما فتبارک الله احسن الخالقین هغه ذات چې انسان په مختلف ادوار باندې راتیر کو شکل او صورت ورکو ډانچه ورکلا ہے اته ورکو هغه بتاتا پدې خپل سینه کې ستا په سینه کې با خپل کتاب هم ځای کې او اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نبی علیہ السلام شروع شو هغه سره تلاوت کاو پنځه آیاتونه د سوره اقرا نازل شو بیا وحی بند شولا نبی علیہ السلام د یره په حالت کې کور تراله بدن باندې خول راغلی دا بدن رپیږي نبی علیہ السلام خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عنها ته فرمایي زملونی زملونی ما کمبل کې پټ کې ما په شړای کې پټ کې وای خدیجه الکبرى فرمایي سو جدا سو جدا نبی علیہ السلام فرمایي خشیت علی نفسی ز په خپل ځان باندې ویریدم خشیت علی نفسی ما سره د خپل ځان یې پیدا شو ولی د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام هغه اصلي هه اتو اصلي شکل بیا داغه زورو بیا د قران هغه بوج او د قران هغه ثقل د قران درنواله نبی علیہ السلام باندې خلرا غلیلا تب په شروع دا وای زملونی زملونی مانا کمبل چا پیر کوي ما په شړای کې پټ کوي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته تسلی ور کوي او تو کلا کلا انک لتسل الرحمه وتکسب المعدوما چرې چرې ته الله رب العزت نشرمای او نه الله تا چرې ذلیل کوي وجدارا اے دا الله محبوبا هغه ټیم کې لا نبوت دنه ملاو شوی وجدارا اے دا الله محبوبا چې چرې تا د خپلوانو سره زیاتې نه کړې انک لتسل الرحمه تامیشه د پارا د خپل ولانو سره خپل ولی ساتي او تو همیشه د پارا د غریبانو سره امداد کې همیشه د پارا ستا اخلاق د خلکو سره خسته دي نو کله چې د انسان اخلاق خسته وي داغه صبر او تحمل وي پاغه کې غریبانو سره امداد ما د موجود وي هغه انسان الله چرم نه شرمایي بیا د تسلی د پاره ورقه ابن نوفل د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ترزوی رشتہ کې قریبی هغه ته بوزي مشر عالم دی شیخ عمیا بصره امام بخاری ذکر کې سترګې لندې شوې دي د تورات عالمو عبرانی جببی باندې پویو هغه به لستلا خدیجه الکبرى چې کلا نبی علیہ السلام بوته وی ابن عمی اسمع من ابن اخیکا اے د ترزویا د خپل را خبره دی واورا د سہالات لیدلی په د باندې یره راغلی دا ورقه ابن نوفل نبی علیہ السلام ته وایا سدی لیدلی نبی علیہ السلام چې خپل قصه بیان کړلا ورقه ابن نوفل په دا ټیم کې حیران شو وای ذالک الناموس الذی انزل علی موسی ذالک الناموس الذی انزل علی موسی تا تا خو هغه ملک راغلی هغه استاد د الله راغلی کوم چې به موسی علی السلام تراتو او کچره استاد خبره رښتیا وی زر تر زر تا با الله عزت من کی خو خیال کوا پتا با امتحانونه راځي بیا و یا لیتنی کنت جزعا ارمان افسوس دې چې په دغه ټیم کې ځوان وې یا لیتنی اكون حیا ارمان چې په دغه ټیم کې ژوند دی وې اذ یخرجو کا کله بچ تا دوی د مکینه وباسي نبی علیہ السلام فرمای او مخرجیهم ایدیبا ما زما د کلینه وباسي ورقوتو دا خبره چې چا کړی دا خلکو په آرام نه پرخې هغه ته خلکو د ګلونو هارونه ندی اچولی هغه ته خلکو قسمه قسم تکلیفونه اذیتونه دردونه مصیبتونه رسول دي تا تبم دارسی ارمان که زه په دغه ټیم کې ځوان وې زه ژوندې وې زه په پتا باندې ایمان راوړم او ولو مد عمري الى عمره لکنت وزیرا له وابن عم ما عمر دومره وګچی چې ستاد نبوت د اظهار پورې چې کله خلق تا تا تکلیف را رسې نو زبستاره ترزوی جوړ شي زبتا سره بوت او چتون کې جوړ شي ما پتا باندې ایمان راوړې ثم لم ينشب حتا ماتا لګ وخت پسو چې ورځې تیرې دلې ورقم مړ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت او د اظهار هغه وخت را لې نبی علیہ السلام ته قسمه قسم حالات مخې ته شو چابه ساحرن چابه کذابن چابه دې سره غټ جادوګر دې چابه دالوی ترویتی دې چابه وسره چابه وسره کلا په ذات د نبی علیہ السلام حمله کلا په اهل عیال باندې حمله کلا په مالی حمله نو کلا د عزت په تور باندې حمله په عزت د نبی علیہ السلام باندې حمله شروع شوه نبی علیہ السلام په هر ټیم کې د صبر او تحمل مظاهره وکولا یو باندې چې را لوي زو د نبی علی السلام یو کسو د نبی علی السلام په باره کې اوریدلو چې د اخرین نبی نه خداري چې یسبق حلمه غضبه داغه صبر با داغه په غصه باندې غالب وي هغه کې با صبر زیات وي پاک کې با تحمل زیات وي نبی علیہ السلام سره را علیہ سم واحده وکړه پیسې ورکړلې قجوري به مال راکوي دومره وخت پس به سلام وکړه درې میاشتې یا سورځ نیټه کې خودلې شوې ده لږ وخت تیر شوی دی نیټه کې لا ډیر وخت پاتې دی دغه سړی رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجمع د دې گریوان نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونیو وی یبنا یا بنی هاشم یا بنی عبد المطلب اے دا عبد المطلب اولاد تاسو ډیر ظالمان یې تاسو ډیر زیاتې کوونکی نبی علیہ السلام وی ولې سو جدا ناغو ته تا ما سره وعده کړو کجوري بدر کوم تا ما سره وعده پوره نکړه نبی علیہ السلام فرمایي پای کې خو وخت پاتې دی عمر رضی الله تعالی عنہ تر او چت کړلا نبی علیہ السلام وی عمره داسې مکوا دا را پکارو چې ما تری ویلې وی دا الله رسول د قرض ادا کا او دتا تا ویلې وی چې د الله بندا لک صبر وکا اگر چې نیټه نه ده پورا ولیکن نبی علیہ السلام بیان داغه د بیزتۍ جواب په بیزتۍ نه ور کوي په صبر او تحمل ور کوي بل باندې چراغ لې دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر نه راخلې سخت جټکه ورکړی دا وی آتینی مم مال الله مال هغه مال راکا چې الله مال لتا په خپل نه غټلې او شابه هغه راکا نبی علیہ السلام وی چې وی نو ما به بخیل اونمو می چشته نه نو صدر کم آخر دا چې کله او کتل خبر هغه سينو اسن کې باندې چی ویلې وا نبی علیہ السلام به اوس بس کېږي زه خو نه بدلا اخلم باندې چی وی دا الله رسول ته کریم انسان تر چا د بدو بدله په بد نور کې دغه د نبی علیہ السلام اخلاق او دغه تربیت او صحابه او ټولو ته دغه تربیت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انتہائی صبر و تحمل والا انسان انتہائی برداشت والا انسان قسمہ قسم تکلیفنا راضی قسمہ قسم مصیبتنا راضی لیکن ابو بکر صدیق په صبر و تحمل سره داغه مقابله کوي نبی علیہ السلام سره بے بها مینا بے پنا مینا محبت او د نبی علیہ السلام په سر باندې خپل سر قربانول صبر او تحمل دیتا ویل کی چې کور کې سمال دی هغه راغسته په نبی علیہ السلام قربان کړل عائشہ رضی اللہ تعالی فرمائی ابن ابی قحافہ دا ابو بکر صدیق ابو قحافہ رالے دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پلارو پستر کو باندې کمزوري شوو ګوره دا یو کرامت یو عزت الله ابوبکر صدیق ته نصیب کړو چې زوی پلار نکو په یو ټیم کې ټول مسلمانان او دا هغه اولنې خلیفہ لري چې د پلار په وجود کې د خلافت ملاو شوی دی نور عام قاعده دار چې کله پلار ژوندې نزوی خلیفہ نه جوړیږي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار د وجودګۍ سره داغه د ایمان سره سره بیا هم د خلیفہ دی او پلار موجود دی ژوند دی اغا ابو قحافه را لید د لور نه تپوس کوي د خپل انګور نه تپوس کوي ابو بکر کور کې سپری کړی هغه وي مونږ په دری کې سګټه کې خو د لوټي پاغه باندې کپڑا واچولا دا هغه بوډا او داغه تسلی ورکول د پاره موږ ته ګور دا دومره سامان پرې ډیر شي دي کنه هغه بس دا کافي کیږي تاسو لپاره څه وخت کیږي هغه مال حال خپل په نبی علیہ السلام باندې قرباني شپې تیار د غرمې تیار نبی علیہ السلام مراله سره غرمه دا وی ابو بکر صدیق الله د هجرت حکم کړی ابو بکر صدیق وی دا الله رسول زه خود مخ کې نه په انتظار يم چې کله به نبی علیہ السلام حکم کوي وی سبا کیږي وی دا الله رسول ما سره دوه خیره ما دوه سر لې ساتلې نبی علیہ السلام استاد سورلې قیمت څومره دی ابو بکر صدیق وای انا و مالی لکا دا الله رسول از او زما مال قستادی زبتا ته دوخي قیمت څنګه ویم نبی علیہ السلام وای نه بهر حال ابو بکر صدیق وای چې انا و مالی لکا اے دا الله رسول از او زما مال استادی دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایلی ما دا هر چا بدلا ور کړلا او صرف ابو بکر صدیق دې چې د بدله با الله خلاصې د بدلا زنشم ورکولې زې نشم پوره کولې یو کرتا د عمر فاروق د ابو بکر صدیق په میاس کې څه خبره راغلی رضی الله تعالی عنهما څه خبره باندې اختلاف رااله ابو بکر صدیق وته وای چې بس رورا زمانہ غلطي شو مخ پکېګا عمر فاروق په خپل خبره کلک شو روان شو ټیم نه تیر شوی ابو بکر صدیق د نبی علیہ السلام مجلس ته حاضر شو او دا فریاد کې د الله رسول زمان عمر خپه شو دغه سوچ عمر چې روان شو یې ما سوکل را واپس په منډو روان شو چې زما ابوبکر صدیق سره روغ وکم اغم را لې د نبی علیہ السلام مجلس ته حاضر شو نبی علیہ السلام چې کله د ابوبکر صدیق خبر واره د لاده غصه نسور شو او هغه عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي آیا تاسو به زما هغه ملګری پرې دی زما د هغه ملګری سره به تاسو اختلاف او جګړه کوي کم چې تاسو زه درو جن کولما هغه زما تصدیق کړو تاسو زه په ګټو وشتلما هغه زه په خپل سورلو باندې سور کړو تاسو زه مکه کې نه پرې خدما هغه مال په خپل کور کې پناه را کړو آیا تاسو به زما د ملګری پرې دی محدثین ذکر کوي ما اوذیا ابو بکر بعدها قطو د دین پس چا ابو بکر صدیق تا zarar نه رسوله هغه ته چا چرته چا سره اختلاف نه لګړې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جرأت د جرأت د شجاعت د بہادرۍ دریاب لیکن کلا چې هغه د خلیفہ کیږي خلیفہ کیږي سره د خلافت نه سره د امارت نه سره د بادشاہت نه دا غوي عاجزي دا غوي حلم دا غوي صبر تاریخ الخلفاء کې علامہ سیوطی لیکلی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو بډایګان خپشوي بډایګان نه چاته پوسو کوي اولې خپشوي موږ د پاره بغړی بيزي هغه ابو بکر صدیق لشلې داغه په به موږ له حاصلول اوس به موږ له غړي بيزي سوق لشي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زستا سو هغه شان غلام يم څنګه چې مخکې زستا سو غلام ما زبستا سو د پار استا سو ساروي هغه شان بداګه نه پي حاصلوم تر سو پوری چې ابو بکر صدیق په سنح مقام کې اوسېدلو زمیدار به کولا کاروبار به کاو تر هغه پوری دا غزنانو د پارا هغه کار به کاو کم چې مخکې د خلافت نشورو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو داغه عاجزی داغه صبر چې کله خلیفہ شو یو کس پاسې رو باندې چې پاسې رو او دا واقعه د معاویه رضی الله تعالی سره راغلی و یو باندې چې پاسې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیان کې یا ایها الناس ان زغت فقومونی اے خلقو که تاسو ما ته ګورې کچرې ز کوک شما نه معنی غوي او ما ته صحیح خبره کوي یو باندې چې پاسې د تورې پلاس کې نیولې ده و ان زغت لو قومنک علی سیفی اے عمرہ کچری ته کوک شوی زماره په الله قسم یې زبتا په خپل تور باندې نیخ کم عمر فاروق خلیفہ د وخت او بادشاہ د ټولو مسلمانانو خلیفہ امیر المؤمنین هغه سکه غوسه کیږي نو هغه د قتل حکم نه جاری کړي داغه د گرفتاری حکم نه جاری کړي بلکې سوی وی الحمدلله الذی د هغه ذات ستاینه دي چې هغه په دې امت کې هغه انسان پیدا کړي مې یو قوم او اعوجاج عمره بسیفی چې هغه داسې خلق پیدا کړي چې هغه د عمر هغه کوګواله په خپل تور باندې نه غول شي هغه د عمر نه تپوس کول شي او عمر لا هغه دم کی ور کول شي الحمدلله دا هغه ذات ستاینه دي ولیکن عمر رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې دباو نه کړي غصه نه کړي زما ورا عمر رضی الله تعالی عنہ ته غوسه شو خلکو ته پوسو کو چې د دې بیان مقصد سو او د غصې مطلب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ز په دې لار اوس را روانو ما ما ته شیطان پزله کې وسوسه واچولا او وسوسه دا وا چې اے عمره ته د ټولو مسلمانانو امیر المؤمنین خلیفہ وقتی ستا د پاسه صرف الله دې بل څوک ته پوس کولو والا نشته څه چې کول غواړي هغه کولې شي کله وسوسه شیطان زما پزله کې دغه وسوسه واچولا نظر عالم هغه وسوسه ختمولو د پاره ما دا خبره شروع کړه چې زه یو شپون کې ما كنت ارى الغنم على قراري تعالی خالاتي ما هغه تکبر هغه ما دا داغه د شیطان وسوسه ځان نه ختمولا چې ته سي امیر المؤمنین ته په خواش پون کې وي یو ګډبوي او توس امیر المؤمنین شستا ته دا ذهن ته دا خبره راځي نزل را کوشه نوم درا بیا امیر المؤمنین وي په دې را لغو سره اعلی په دې باندې زه غوسه شم چې تارا امیر المؤمنین ولې وي دغه حالاتو د ټولو صحابه دغه عاجزی چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به حکم جاری کو ا تاریخ الاسلامی کې محمود شاکر ذکر کړی دی ټول اهل او عیال به ما سوتان را ټول کړل ویا ابنائی یا اهلی اے زما بچو ما یو خبره جاری کړی دا واوري کاغه حکم کې تاسو کې چا خلاف کو نو الا عذابت لهم العذاب هغه له باز د چن سزا ورکوم د چن عذاب به هغه تور کوم وجه دادا یو دادا چې تاسو مسلمانان یې بل دادا د عمر فاروق رشدار یې قریبان یې د دې دوه وجنا چې کلا عثمان غنی ذن نورین د دغه دو صحابه په باره کې عمر ف علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو بکر صدیق د عمر فاروق په باره کې ته چاته پوس کړي دي ناغه وای عمر فاروق او ابو بکر صدیق په باره کې وای پخپلا کلک ولاړو نور کلکون کی ذهب من الدنيا خميسين دا سه حالت کی د دنیا نه تللی چې دا وی په لمن باندې هیڅ داغ نه دی لګیدلې ذهب من الدنيا خميسين دنیا نه و چو خېټ والا تللی هغه خوراکیان نو هغه پر دې حقونه پر دې معلوم نه دی والی چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو تاریخ ذکر کوي سیر عالم النبلہ چې علامہ زاهبی ذکر کوي تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی ذکر کړي هغه خپل زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر ته وصیت کړو بچیا زه عمر فاروق په دې مجبور کړو ما چې تر مسلمانانو خدمت کې د بیت المال نه نفقه اخلا ما شپږ سو درهم یا شپږ زره درهم په ټوله ژوندۍ د خلافت کې صرف کړی دي خپل کور باندې ملګولې دي خو زه پاغه باندې خوشاله نه ما ان بوستانی فی مکان فلان زما پلان کې باغ په پلان کې علاقه کې هغه په بیت المال ته اوس پاري دی وجنا چې ما کم مال لګولې چې راغې عوض ادا کم بیا داغه نه پس دا لوټه دا د بیت المال دا شړې دا د بیت المال دا مسله دا د بیت المال دا به عمر فاروق ته چې زمانه رسول کوم خلیفہ هغه ته به حواله کې کلا چې نبی کلا چې ابوبکر صدیق وفات شو خلیفہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مقرر شو او چې کله عمر رضی الله تعالی خلیفہ مقرر کاو نو با یو صحابي را پاسې دو وته به ابوبکر الله لسه جواب ورکې ویولې وته عمر په مونږ باندې خلیفہ کې خو دومره صح انسان دی عمر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل چې په دبانې زما خو ګمان دی دا یو کلک مسلمان انسان دی او دکې د رحم مادم پرترا او دکې صلابت او کلکوال امپروت دی او ذاک ظن به او کچری ظلم او زیاته وکړو سیعلم الذین ظلموا سینقلب سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون زردا چې ظالم په پوه شي چې کمزې د واپس کې دوه ته واپس کیږي عمر فاروق د پاره د خلافت حکم جاری کو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات شو عبدالرحمن ابن ابي بکر هغه سامان راوغستو بالله مې قسم وی بالله مې قسم وی لقد سبقا ابو بکر صدیق دومره مخ کې تللی سبقا بعیدا چې ډیر مخ کې تللی راتلون کی بادشاہان مسلمانان امیران عادلان قاضیان کزان ستړ ستړ نه ټوکړي ټوکړي کی نو هغه چریا ابوبکر صدیق شان ته نشي رسیدلې دا صحت تا رسیدلو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ سلور سو دینار راول نبی سلور سو درهم راول نبی علیہ السلام ته پیش کړل او هغه جولې کې اچولی داسې به چتول بحر بحر ذاکربه عظیم لوی غټه ده لوی غټه را عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ پاسه د یا رسول الله علی جهازی من لا جهاز له سمرا کسان چې جهاد ته تیار وي او سره اسلحه نوي او سره اسونه نوي او سره غشي لیندې نوي د الله رسول ټول په ما باندې پسونو او خانو پسونو غلامانو پسونو توري پسونو باندې غشي نيزي کلا چې هغه پیښل داغه سره په زرګونو باندې دینارا درهمه نبی علیہ السلام چغې کړلې الله رب العزت په دربار کې سوال کوي اللهم انی رضیت من عثمان فرض عنه اے الله زد عثمان نه خوشاله ما اے الله ته خوشاله شي بیا ما زرا ابن عفان ما عمل بعد یومه هذا قران سره دومره مینا دومره مینا چې کله وفات کیږي شهید کیږي د قران د پاسا اولنې ساس کې د ویني د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قران په دې ټکی باندې لګي فسيكفيكهم الله ظالمان باغیان راغلي دي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته صحابه ته حکم وکا خلیفہ چې موږ دې سره وجنګیو موږ دې ختم کو عثمان غنی وای زما خپل قتل هغه ما ته منظور دی مرګ می قبول دی لیکن مسلمانان جنگول نه غواړم په حرم د رسول الله کې زبینه تویول نه غواړم په خپل کور کې د قران د پاسا هغه ظالمانو ته ما سکړی دی نبی علیہ السلام فرمائے لا يحل دم امرئ مسلم الا على ثلاث اے ظالمانو د مسلمانانو وینا مسلمان وینا په درې خبرو تویږي یو خبره دارا چې هغه مرتد شي دویمه خبره دارا چې هغه قتل کی دریمه خبره دارا چې هغه زنا وکي په الله مې قسم مرتدتو نزو د اسلام نه مرتد شوی ما نظم په ځل کې د کفر خیال تیر شوی دی نما چرتا سو کزار کړی دی او والله ما زنیت قبل الاسلام فی الجاهلیت ولا بعدها الله می قسمی ما جاهلیت کې زنا نه کړې تر جاهلیت نه پس اسلام کې می زنا کم دې کې وکړلا ډېر ظالمانو ما ولې وجنې زما ګناه صدا اخر نیک قتل نیک قتل قران د پاسا تلاوت د الله د کتاب په پنه زبان دی واه اول ساز کې فسیکفیکهم الله روزه نیولې وا او بیم په بن کړې وي لیکن عثمان غنی مسلمانان ته اجازه نور کا چې تاسو خو جنگي گئی هغه باغیان څخه کسان راغلیو هغه شهید کو صبر او تحمل مظاهره د علی رضی الله تعالی عنہ شان د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ حالات د هر صحابي انسان حیران شي چې دې صحابه وسلی دي او سې کړی دي اغا بہادر شجاع انسان بے یری بے خوفا انسان کلا چې هغه دومره وقور انسان صحابه دغه سیرت چې ذکر کړي او علی رضی الله تعالی الله دومره روب ورکړو چې هغه انسان باغ ته په پوره ډکو ډکو سترګو کتلم اسی به انسان یې ریدو کثیر السکوت چپ بناست ډېر خبرې به ډېر نه کولې داغه سره چې پاغه باندې څومره زیاتی شوی دی هغه داغه جواب په بدی نه دی ورکړی ولقد امر على اللئيم يسبني فمزيت سم قلت لا يعنيني وزه تیرې دما ماته وسړی کنځلې کولې بدر دیوا ماته ویلې ما په خپل غوګونو واورېدلې وای زه روان شوم ما چې لا یعنی نه دې ماته نه لګیا دې بل چاته لګیا دې ماته ځان نه غرض کوم دا علی رضی الله تعالی عنہ زوی حسن رضی الله تعالی عنہ چې کله هغه یو ظالم پاسې دی وای علیکا وبکا وبعلی پتا داسې تا داسې د علی داسې د چپ اولاد دی اولاد دی اولاد دی وته وای کچری ترشتي دی ان انا جستها فلا ابالی اے سړیا زما او زما د مقصد په میس کې لوی غر پروت دی کچره پا غر زو ختم جنت ته ورسیدم فلا ابالی ستا کنځلې ما ته zarar نه رسي او کچره جنت ته او نه رسیدم د دینه د ډیرو لایق ما ته چې کړی دي دا خو لګي کنځلې دي ډیر راته وکا الله اکبر کبیره دا معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هغه یو واقعیا ذکر کوم بیا ګرمي د بیان ختمو معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر د حلم یضرب به المثل د حلم او د صبر په باره کې با په هغه باندې مثال ذکر کېدو جبلن غر او غر د صبر او د حلم عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ سره په باغ داغه د باغ په خوا کې عبد الله ابن زبیر باغ رضی الله تعالی عنہ په دې کې غلامانو په دې کې غلامانو هغه غلامان راغلي د معاویه رضی الله تعالی عنہ او د دې باغ نه څه شیو چت کړي دی اولې دی چې کله عبد الله ابن زبیر رااله ناغه تخپل غلامان وای چې داسې واقع شوی دا وی ښا زره خط الیکو معاویه ته چې ما داسې داسې حالات ولیدل خپل مملوکان او خپل غلامان نه تاسو کې و الا فبین و بینک شانن زما ستا په میس کې یو جدا کار روان دي زبستانه تاسو کوم یو قسم له دمکی او دباو دا خط لاله ماوی رضی الله تعالی عنہ تور رسیدو چې کله لاله ماوی رضی الله تعالی عنہ خپل زوی یزید راغوښتو د یزید په باره کې مختلف خبرې دي زمارونو زرتا زما استاد محترم په دې باندې کتاب لیکلی دی هغه په دې باندې جیل خړلې زما استاد محترم علامہ محمد حسین نیلوی نور الله مرقده وبرد الله مسجعه یقیني خبره د استادانو تذکرہ چې راشي انسان پسترګو کې اسه اوخ کې راشي هغه هغه زیاتې څه کړو زیاتې داو چې هغه حقیقت لیکلې چې سدي د یزید په باره کې اوسط خلکو جوړ کړی کاغه چر ظالم به دغه په قیادت کې صحابه او دغه بیعت اولې کړو کاغه ظالم به سچ خلکو یزید او هغه داسې ظالمو او لعنه الله او ډېر بدر دې په یزید پسې وای نبی علیہ السلام فرمایلی اول جیش یدخلون القسطنطنیه مغفور لهم اول لخر چې قسطنطنیه دغه قیادت کې فتح کیږي هغه ته الله بخنه کړی هغه یزید په لاس باندې فتح شوی و کچره هغه ظالم وې صحابه اول چپ پاتې کېدل په هر حال هغه په جیل کې واچاو تر دې پورې چې په جیل کې هغه شهید شو او دا روح پرواز وکړو داسې واقعات ابل اورز اوس د بل استاد سره دغه حالات راغلي دي او داسې حالات چې موز لتلې دي او دا صحابه او دور حالات دي سنوی ندی د علی رضی الله تعالی عنہ یو واقعیا ذهن تراله هغه شهید شوی څنګه علی رضی الله تعالی عنہ مست اولاد دی یو سړی ظالم زانی ابن ملجم هغه د یو خد سره یارانه دا تعلق دی قطامه دا غینوم دی قطامه نه چې کله د نکاح مطالبه وکړه نه هغه کنجری او توې زبتا ال په نکاح باندې قبلوم چې زما په مہر کې درې شرط دي وسه شرط دي ویو دارې وی مال به درې سو درهم مہر راکې وی لک دا ستا شو ټیک ده وی بل سدی وی یو به مال غلام راکې وی دام ستا شو وی بل سدی وین زبر راکې وی دام ستا دی وی یو سلورم شرط دی هغه سدی هغه دار چې علی رضی الله تعالی په قتل کې هغه دام ستا شرط پوره شو هغه نه زه په زهر الوز کړی او علی رضی الله تعالی عنہ مست اولاد دې سحر موز دې علی رضی الله تعالی عنہ ته پته نشته لري تیار را او شاتن ظالم په نزه باندې وو هغه چې وکتل چې شور جوړ شو هغه ظالم خو خلق راونیو عمر علی رضی الله تعالی عنہ نبی ني بيدل شروع شو خلق هغه سړی قتل کاو علی رضی الله تعالی عنہ نه دې بنه قتل کوي او که ظلمنا هر څومره زیات شي خو لا فتک الا دون فتک ابن ملجم د ابن ملجم ظلم ته څوک نشي رسیدلی چې د یوې خزې د پاره امیر المؤمنین د نبی علیہ السلام د ترزوی د نبی علیہ السلام لخت جګر هغه شهید کو د یوې خزې په سر باندې او شی به دي داسي یحیی علیہ السلام سر چې په تب کاسه کې په پلیټ کې د یوې زناکار ته پیښې ډیر داسې مثالونه موجود دي بهر حال هغه علی رضی الله تعالی په مسکی په نزبانه والو زما استاد محترم پرون راته شیخ سے خبر کولا علامہ احمد سید صاحب ملتانی زید مجده وبارک الله فی علمه و مساعیه موست اولاد ظالم راغله په مړی ولا چاړی خیره یو پیر هغه ویلو کده چې عمل کا هغه پار هغه پار دومره شهیدانو ثواب دی الله رب العزت هغه ته پتم نه هغه ګره ما ما اسه سوک دا پټکې می سمي هغه پټکې ولا غسکړې چې په مری باندې چاړه لګېدلې لا سزې پوري هغه زر لاس نکلک نیولې هغه ظالم را ټینګړې خو هغه ظلم زیاته هغه ته دې ته سموای خلکو په ازه کې ختماوي دې ته سموای دې چې چاره لګره دغه ته پوسو کوي د صبر او تحمل دا مظاهره معاویه رضی الله تعالی عنہ ته چې خط اولېګو نو هغه یزید خپل بچی راغوښتو د یزید په باره کې خبره کوله د یزید په باره کې رونو یو مختصر خبره کړې ده او زما ډېر خوخه رسیر او عالم نو بلا کې علامه زهبي کړې ده چې ډېر باس کوي کوي کوي اخر کې وایي لا نحب ولا نسب لا نحب ولا نسب هغه چې کم زیاتې کړې تاریخ لیکل لري اول خو تاریخ پته نه لګي او که کله هم وینو پاره کې موږ ملګری نه یو ولا نسب کنزلم نکو لا نسب ولا نحب کم کارونه کې زیاتی کړي زیاتې کړي دي لیکن دا غین علاوه کنزلی او لعنه الله بدرت پاغه په سیویل دا زیاته ری دا حرام دی معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل بچی یزید را وخته بچی دا وګوره دا خط دی کې سلی کړی دی ورته څه جواب پکار دی هغه بابا جی ردی جواب دار چې دا خو دباو دی امیر المؤمنین دباو کیږي چې دباو جواب په دباو پکار دی ودا سه لختر ورولېګا چې داغه انتها هغه سره ابتدا ته ابتدا هغه تو رسیږي انتها اخري کسان تاسو سره دومره وګت دخ کوي هغه نه بچی ر دینه بل خسته خبره دی خسته خبره صدا خطر اوختو کاتب ته اولیکا د کاغذ په بل طرف باندې اولیکا وی سیو سیو لیکا هغه ته دا اولیکا په خط کې لقد اسانی ما اساک یبد یبد یا عبد الله ابن زبیر ستا خط ما ته رسیدو اے عبد الله ابن زبیر لقد اسانی ما ساکا زم ډیر خپشما په سبانه چې ته په خپشوي خدا خو زما اختیار نه ما ته نه دی ویلي غلامان دي سزیاته کړي د دې جبیرا د دې کفاره دارا چې بوستانی و ممالکی و ارضی هو لکا بل دا معاویه رضی الله تعالی تخفه به لګلې چې چرته بتو یو ځای کې یو تخفه قاصد لور کړی را 200 درهم دی لس جوړې کپړې دي ساخو دي خو نور سامان دی ودا پلان کې لیوسا هغه خطا شوی دی یو بل صحابي له تله بدري صحابي دی هغه چې کتلې دي چې را نور خلکو له سمره عطایا مال له دومره کمه غوسه شو خپل زوی راوخته بچی زما پتا باندې حق شته بالکل به ورشه دا مال والا د معاویه مخ له اخلاص کا چې تاسو ما پلار ته دا مال را لګو بدری صحابي ته دومره هغه تسبق کتلی دي زوی مجبورو قسم ور کړو لاړې چې کله معاویه رضی الله تعالی هغه تو قتل داغه حالات بدل وی ردی سړی څخه خبر راوړی دا وی بچی سدی وی زما پلار تا ته سلام کوي داغه نه پس وی چې دې مال لپاره بل څوک نه چې په دې باندې تا شرمولم وی بچی را چار راوړی وی دا فلان کی راوړی وی هغه ته ما ستا پلار نو یاد کړي ما بل څوک خودلی هغه قاصد خطا شوی ستا پلار ته دا مال دروړی په حکم یو کو لزر درهما دومره کپڑے دومره سامانونه د هر څه تیار کړي او خان بار کړي او دا هغه صحابي ته ولېږي بیا هم دا سړی غلې غلې کېدو وی بچی ولې څه خبره دا وی یو بل خبر را ته پلار کړی وی څه خبره دا وی ما ته دا خبره کړی وا چې په دې مال باندې بعد ماوی مخ اولی اغل سر له بل مال را خلاصې ماوی رضی الله تعالی سرخ کته کو او داغه جواب سکی کدا نن سبا زمانه لیډران وي د نن سبا زمانه بادشاہان وي یو رعیت کې ادناس یو کس عام هغه را پاسې دا خبره وته کی هغه وته یبن عمي یبن عمي اتی اباکا ورحم عمکا اے زما ورارو د خپل پلار خبره دی اومنه ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په بډا کړه کې د ختم القرآن په سلسله کې په 11 چې 2007 کې شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124